ورور چې د ننګرهار نه اړیکه نیولې وه چې هغه صورت فاتحه چې وروسته د امامه لوستل کیږي دا قرائت خلف الامام د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې راغلی چې قرائت دی خلف الامام وروسته د امام نه دی یعنی سورې فاتحه ولوستل شي همدارنګه دا هم راغلی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث دی چې وروسته د امام نه چې کله تاسو امام پسې ولاړ وئ قرائت مه کوئ هغه کسان چې د امام ابو حنیفه رحمه الله مقلدین دي هغوی قرائت خلف الامام نه کوي او دې لپاره ګنډ احادیث البته استدلال کوي چې الحمدلله زه درته وایم چې تقریبا په پنځه ویشت یا په شپږ ویشت سندونو باندې حتی تر درې دېرش سندونو پورې ماته هغه احادیث یاد دي خو څوک چې د امام ابو حنیفه رحمه الله مقلدین دي هغوی یې نه کوي څوک چې مقلدین نه دي هغوی قرائت خلف الامام کوي سیرت و زموږ ورور د هلمند نه اړیکه نیولې وه چې په پیریانو باندې خبرې کوي زه نه پوهېږم واقعا اغمام راتلی شي په خلکو باندې یعنې بېهوشي په خلکو باندې راځي او ځینې چې موږ اکثر وینو نن مکر دی هغه واقعیت چې په چا باندې پیریان راغلي یا هغه باندې ناست اوسېږي دا ډېر کم لیدلی شي اکثر مسایل دلته د مکر و فریب دي چې خلک په دې باندې دوکه کوي څوک چې پیریانو ونیول تاسو یوه ښه لښته راواخلئ یو څو لښتې په دې پښو باندې ورکړئ چې هغه پوهېږي که نه پوهېږي چې زه پیریانو نیولی یم که نه نیولی او دا مرض راته ښکاري انشاءالله په خویندو کې ډېر زیات دی خو خبرې کوي ګډې وډې وایي په دې باندې پوره عقیده کول صحیح نه دي چې هغوی تاسې د غیبو نه خبر کړي یا د مغیباتو خبرې درته وکړي په دې خبرو باندې عقیده کول غلطه ده عقیده پې صحیح نه ده او قیامت په خوب لیدل البته دا یو انذار دی ویره ده چې انسان د الله رب العزت طرف ته متوجه شي او تل لپاره قیامت او د الله حساب او کتاب په خپل نیت او فکر کې وساتي او د خپل ژوند د الله رب العزت د اوامرو او د احکامو لاندې تیر کړي حبیبي صاحبو د کونړ نه یې اړیکه نیولې وه چې جنازې مونځ په جومات کې کیږي که نه کیږي زمونږ فقهاو خصوصا احنافو فقهاو دا لیکلي دي چې د جنازې مونځ په جومات کې مکروه دی او وجه د کراهت یې دا بیان کړې چې هلته امکان د تلویس د جومات دی کیدای شي چې جومات په هغه کې نجاست ورسیږي جومات ته خو دا یې بیان کړي دي که جنازه د جومات نه بهر ایښې وه او خلک په جومات کې ولاړ ول بیا باک نشته د جنازې مونځ کیدای شي بیا او هغه مسله چې تاسو ویلې چې د دوه قومونو په منځ کې منازعه وي، جنګ وي او هلته یو کس پکې ووژل شي او بل قوم هغه ته بعد یوه جنۍ ورکوي. دا واقعا دا بدبختیانې دي چې زموږ په ټولنه کې روانې دي. دا ظلم دی، دا وحشت دی، دا بربریت دی چې هغې جنۍ سره کېږي او څوک چې دا کار کوي د الله رب العزت په حضور کې به درېږي او الله ته به ځواب وایي چې دا تا جنۍ په څه نامه باندې په بدو کې ورکړه آیا دا بد د الله په کلام کې راغلی و د رسول الله په احادیثو کې راغلی و د فقهاو د مجتهدینو په اقوالو کې راغلي وو دا ظلم دی دا وحشت دی دا بربریت دی په هغې جنۍ باندې که د دې پلار وي که د دې ورور وي یا د دې اکا وي یا قومي مشر وي چې دا کار کوي ظالم دی د الله په حضور کې به بیا جواب وایي وحید الله جان و چې دی هم د هلمند نه اړیکه نیولې وه البته په هغه دفتر کې چې ته مسؤلیت لرې مشر یې که د ستا کارکوونکي هلته رشوت اخلي ته پې پوم یې د هغه مخه نه نیسې لکه څنګه چې هغوی د الله په غضب کې ګرفتاره دي چې رشوت اخلي ته هم هغو سره په ګناه کې شریک شي شریک باید چې هغوی د وحشت نه یعنې د رشوت نه منع کړې او که نه یې حتی ته کولی شې چې خپل دفتري کار هم پرېږدې او دا چې تې واخلې غریبانو ته یې شم دا هم بدبختي ده دا یو چل ده دا حیله ده دا نشي کېدلی او د مریضانو وړل زیارت ته زه دا نشم ویلی اصلي شافي الامراض ګوره الله دی دې باندې عقیده ولرئ مشکل کشا زموږ او ستاسو الله دی زمونږ او ستاسو حاجت روا چې دی الله دی نه زیارت کېدلی شي نه پیر کېدلی شي نه ولی کېدلی شي الله دی هر څه الله کوي تاسې که په دې عقیده یې تاسو بیا زیارت ته چې دا زیارت دې ته شفا ورکوي دا کفر دی دا شرک دی دا بدبختی ده مسلمان سره دا کار نه ښیي او که تاسو زیارت ته بوځئ هغه زیارت به څه وکړي بهتره خبره دا ده چې د دې ځای نه تاسو دعا وکړئ اما وسیله مسله د وسیلې چې آیا وسیله په ذوات فاضله باندې شته که نشته چې تاسو زیارت ته بوځئ هغه الله ته وسیله کوي دا اختلافي مسله د فقهاو ترمنځ خو د صد زایرې لپاره اوسني احناف هم زمونږ دا هم وایي چې د خلکو عقیده صحیح نه ده خلکو پوهاوی ډیر کم دی بچ په زواتو فاضلو باندې هم هغوی وسیله و نه نیسي اګر که زمونږ احناف علما مني زیارت هیڅ هم نشي کولی بهتره دا ده چې تاسو ورته دعا وکړئ د دې ځای نه قلمیار صاحب چې د زابل نه اړیکه نیولې وه چې الله به په آخرت کې اول چا سره حساب کوي څومره چې موږ په حدیثو کې لستلي دي الله رب العزت به په آخرت کې اوله پوښتنه کوي د مانځه او ځینې په حدیثو کې دام راغلي چې الله رب العزت به درې کسان هلته راوغواړي یو سخي یو مجاهد او بل عالم خو الله رب العزت خپل حسابونه کوي څوک د الله د حساب نه نشي خلاصېدلی او د ناحقه فیصلې په هکله باندې تاسو پوښتنه وکړه که تاسو د الله رب العزت کلام سورې ماعده دوه څلوېښتم آیات سورې څلور څلوېښتم آیات سورې ماعده پنځه څلوېښتم آیات سورې ماعده اووه څلوېښتم آیت مطالعه کړئ الله څه وایي ومن لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون الله وایي چا چې د خدای په رالیږل شوي قانون فیصله ونه کړه نو همدوی کافران دي یعنې ناحقه فیصله یې وکړه په بل آیت کې الله فرمایي ومن لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون چا چې د الله په رالیږل شوي قانون باندې فیصله ونه کړه همدوی ظالمان دي په بل ځای کې الله وایي فمن لم ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون چا چې د خدای پر راګلېږل شوي قانون فیصله ونه کړه بېشکه هم دوی فاسقان دي هغه څوک چې ناحقه فیصله کوي د الله په قانون باندې فیصله نه کوي الله کله ورته کافر وایي الله رب العزت کله ورته ظالم وایي او الله رب العزت کله ورته فاسق وایي همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی چې الله نه قبلوي مونځ د هغه امام چې هغه حکم کوي بغیر د هغه څه چې الله نازل کړي دي لا یقبل الله صلات الامام حکم بغیر ما انزل الله الله رب العزت د هغه امام یا د هغه قاضي لمونځ نه مني چې د خدای د رالیږل شوي قانون پرته هغه فیصله کوي همدارنګه زموږ علما دا فرمایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې القضات ثلاثتون قاضیان په درې ډوله دي یو به په جنت او دوه نور به په دوزخ کې وي هغه قاضي چې حق پیژني او په حق باندې فیصله کوي هغه به په جنت کې وي هغه قاضي چې حق پیژني او قصدا په حق باندې فیصله نه کوي هغه قاضي چې حق پیژني او قصدا په حق باندې فیصله نه کوي دا دویم هغه په دوزخ کې وي او هغه قاضي چې په ناپوهي کې فیصله وکړي هغه به هم په دوزخ کې وي رسول الله ته موږ ویلې چې د الله رسوله د هغه قاضي څه ګناه ده چې په ناپوهي کې فیصله کوي رسول الله ویلې د هغه ګناه دا ده چې هغه باید تر هغه پورې فیصله نه وي کړې تر څو پورې چې هغه پوه شوی نه وي رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث په دې اړه باندې ډیر زیات دي ډیر زیات احادیث دي زه نشم کولی چې هغه ټول تا ته ووایم خو څوک چې ناحقه فیصله کوي یا د رشوت په مقابل کې فیصله کوي هغه د الله په غذاب او د الله په لعنت کې ګرفتاره دی او هغه او د هغه اهل به الله تباه کړي الله کله ورته ظالم کله ورته کافر او کله ورته فاسق وایي تارکو جماعت دپاره سخت عذابونه دي رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې ډیر زیات راغلي د ژوند لار خپرونه به تاسو اوریدلې وي محمد نور و زموږ ورور د هلمند نه اړیکه نیولې وای چې د چایو کاروبار کوي په هغه شي باندې چې څه را اوباسئ بیرته هغه بوجي کې خو واقعا غورځېږي مکه د عام عرف اوسېږي د خلکو په ترمنځ په دې کې باک نشته دی تاسو به مشتری ته وایئ چې څه البته په بمبو باندې ما را اخیستي دي بیرته مې دلته نه دي اچولي هغه به ډېر کمې کېدای شي یو پاو نیم پاو ته هم ورسېږي کېدای شي چې هغه مشتری ته تاسو ووایئ که د هغه تر منځ چې هر مشتری ته تاسو هغه سمپل ورښیئ کیلو دوه کیلو کمبود راشي بیا دا ظلم دی که څه ناڅه کم وي تاسې هغه مشتری ته ووایئ په دې په دې کې باک نشته